بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر القرآن کې منګه سبق نمبر 14 دا ویلې معرب او مبني معرب او مبني کی منګه د مثالونو سره لومبه دا د معرب او د مبني منګه تعریف وک مبني هغه وی چې په خپل حالت برقرار وي مبنیان باشد کې ماند برقرار معربان باشد کې گردد بار بار بیا په اسماو کی کم اسما چی دی هغه مبنی دی ضمائر دی اسماء اشارات دی او موصولات دی سوا د تسنیینا او بعضی هغه اسما چې هغه یا ضمیر د متکلم ته مضاف شي او یا مثلا داسې اسما چې داغه په اخر کې الف مقصوره وي معرب کی بیا دوا اقسام دي منصرف او غیر منصرف منصرف هغه دي چې پاغي بانی دا ټول اعرابات دا راځي رفع نصب جر او غیر منصرف هغه دي چې پاغي جر او تنوین هغه ناراضي دیزه کې منګه بعضی اسباب د غیر منصرف دا منګه ویلي په کتاب زمنګ په دې کتاب کې دوی دا غنه اسبابونه چې کم بازي اسباب هغه ذکر کړی دي نو یو پای کې لکه مونږ ویلی عدل و وصف و تانیس و معرفت وعجمه ثم جمع ثم ترکیب نو پای کی یو معرفه ده لکه دوی چې دلته اسم علم ذکر کړي دي دارنګي وصف دوی اسم صفت ذکر کړي دي نو دا غدویم سبب دی او یو پای کی عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب نو تانیث کی هم دوی خبر الخير هغه په معرفه کې هم راځي او د تانیث خپل علامات دي د مؤنث تاسو علامت ویلو چې هغه تا پکې راشي او دارنګي په دې الف مقصوره دام د تانیس علامت ته لکه کبرا کې د الف مقصوره دام د تانیس علامت ته یا لکه د دین علاوه دا چې کوم فعلا په وزن باندې راشي الف ممدوده دې ته وي دام د تانیث علامت دی دارنګي جمع والنون زائدتم من قبلها الف ووزن فعل نو وزن فعل لکه دلته دوی چې وی افعالو کې وزن پر آنے والے اسما نو دای په کې بازي اغه ذکر کړیم دی او دارنګي عدل و وصف و تانیس و معرفت و عجمت ثم جمع نو جمع کی جمع مکسر دوی دا دوه اوزان ذکر کړی دي دلته خو نه ذکر کړی ما تاسو ته ذکر کړل چې د مفاعل او د مفاعیل په وزن باندې کما جمع راشي نو اغا او دا یو سبب قائم مقام د سببین وی دا مشق دا مثالونه خو منګه ویلیو مشق په وکو سوال نمبر 1 مندرجه ذیل عربي جملو کا اردو مې ترجمه کریں ان مې موجود اسما کی قسم ذات صفت اور ان کی جنس عدد وسعت اور اعرابی اوس ګورئ د اسم غټول خبري هغه ته دلته رويشتلې جنس زمونږ چې کوم دویم سبق وو د کلمبني سبق کې لفظ او کلمه ان کی اقسام په دویم کې د اسم تقسیم او به اعتبار د جنس دریم سبق هغه د اسم تقسیم په اعتبار د عدد واحد تسنیه جمع سلورم په اعتبار د وسعت معرفه او نکره او بیا پنځمو اعراب اعراب بالحرف اعراب بالحرکت ناقص مرکبات کی نشاندہی کریں اور یہ مرکب تام جملے کیسے بنے خنو د دې اول ترجمه وکا نحنو مسلمون والله ربنا وهو خالق الكون ومدبره منګه غاړه کی خودن کیو الله زمنګ رب دې او الله خالق د الکون د کائنات دی او د دې تدبیر کون کې دی د دې نظام چلون کې دی خ ان میں موجود اسما کی قسم ذات صفت دا کم قسم دی نحنو نحنو ضمیر دی او د ضمیر تعلق د ذات سره دی ځکه خامخا نحن منګا انسان ځان ته لکه خطاب کوي نو انسان ذات دی مسلمون دا صفت دی والله الله چې دی دا ذات دی ربنا دې کوم دا مضاف مضاف الی ربم ذات دی او دارنګ نه زمنګا دام ذات دی وهو هو ضمیر دا ذات دی خالق خالق پیدا کوونکې نو دا ذات باندې مطلق کیږي خو بهرال صفت ته د الله خالق یعنی پیدا کون کې او الکون د کائنات نو کائنات هم ټول ذات ته ومدبره او په دې کې هم مدبره دام صفت دی او هو چې کم ضمیر دی نو هغه ذات دی جنس اوس په دې کې جنس نو نحنو دا د ضمیر دی او د نحنو دا د د د مذکر مؤنث دواړو د پاره دا راځي نحنو لکه دا مشترک دی پای کی د مذکر مؤنث تسنیه او جمع د ټولو د پاره دا راځي دارنګ مسلمونا دا مذکر دی ځکه دا منګه جمع مذکر سالم وایو نو جنس د دې مذکر دی دارنګ لفظ الله باندې هم د مذکر اطلاق کیږي ربنا ربنا باندې اوس د نا منګ ته تعین پته نشتا چې نا وبارل منګ خپل ځان به یادو نو رب مذکر دارنګ نا دا ټول وهو دا مذکر دی مذکر ضمیر دی دارنګ خالق مذکر دی الکون اوس الکون تا د مدبره مدبره تدبیر کون کې دی د کائنات او دا ها ضمیر د مذکر دی نو الکون دا مذکر دی ټیک شو نو په دې طریقه باندې دارنګي عدد عادت څنګه یعنی تعداد بد دي څنګه اوس نحنو دا د د د د تسنیه او د جمع د دوانو د پاره دا ضمیر استعمالیږي خو مخکي مسلمون چونکه جمع راغلی دا نو د نحنو نه هم مراد هغه جمع ده نو دی وجنه دا د یعنی دلته ضمیر د جمع دی مسلمون جمع ده والله دا واحد دی رب واحد دی او نا چې کوم دی لکه دا ضمیر دا د جمع دی هو ضمیر د مفرد دی خالق چې دی نو دا واحد دی قدارنګي الکون دام واحد دی او مدبر دام واحد دی او دارنګي ها ضمیر دام واحد دی وسعت معرفه معرفه او نکره نحنو ضمیر دی او ضمائر تاسو ویلی دی په معرفه کې اسم ضمیر دا د اسم معرفی قسم دی معرفه دا مسلمون مسلمون دا د دې خبر دی او خبر عموما نکره وی او په دې باندې الف لام هم نشتا په دې باندې الف لام دا هم نشتا نو د دې وجه نه مسلمون دا نکره ده والله معرفه ده رب د رب اضافت نه ته شوی دی او نه چې دی نو دا لکه معرفه ده منګه ځکه مخکې نحنو چېونو لکه غم معرفه وا نو اضافت یې همغه نحنو او منګه دلته چونکی هغه د نحنو ضمیر د ضمیر متصل په شکل باندې راغلی دی نو د دې وجه نه د رب اضافت چې هغه لکه معرفي ته شوی دی نو هغه رب معرفه ده بیا او مخکې الله ته مراجي دی هو ضمیر معرفه ده خالق الكون چونکی لکه د دې هغه اضافتم معرفي ته شوی دی د خالق الکون ته نو چې کله د نکری اضافت معرفي ته وشي نو هغه نکره هم بیا معرفه شي نو خالق هم معرفه ده الکون هم معرفه ده او به دغه سي د مدبره د مدبر اضافتم ها ضمیر ته شوی دی نو هغه هم بیا معرفه او معرفه ده دارنګ اعرابي حالت نحنو مبتدا ده او مبتدا هغه مرفوع وي مسلمون خبر دی او دام مبتدا ده دا دارنګ والله ربنا کدام ځان له مبتدا او خبر ګرځي او الله زمونږ رب دی نو الله مبتدا یعنی مرفوع او ربنا دام خبر دی داغي مرفوع ده او به مخ کی وهو خالق الكون ومدبره هو مبتدا خالق الكون مضاف مضاف الی معطوف علی واو حرف عطف مدبره مضاف مضاف الی دا عطف شو معطوف سره د معطوف علیه نه دا خبر شو د هو ضمیر د د هو مبتدا د پاره او مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه نو دا په دې شکل باندې ناقص مرکبات کی نشاندهی کریں بدی کې ناقص مرکب کم یو دی ربنا اوس دا مرکب اضافي دی خالق الكون مرکب اضافي دی پیدا کون کې د کائنات مضاف مضاف الی مدبره تدبیر کون کې د دی دا مضاف مضاف الی مرکب اضافي مرکب ناقص اور یہ مرکب تام جملے کیسے بنے نو دغه سي جملې ته جوړې شوې چې ربنا مرکب اضافي او داغه نمخ کې معرفه راوړله لفظ الله نو جمله اسمیه هغه ته جوړه شو خالق الكون داغه نمخ کې مبتدا راوړله نو بس داغه نه جمله جوړه شو ټیک شو په دې انداز باندې نو بس په دې شکل دا ټول چې کوم دا مشق دی دا کول غواړي نو تاسو دا سه وکي چې په دې کې څومره پورې تاسو کولې شي نو زبر حال ځکه چې دا تر سب تر سو پورې تاسو ونه کې دا مشق او دا اجرا ونه کې دي تاغه اجرا وي چې تر څوم دا اجرا نه کړی یاد ساتي تاسو زده کړه دا نشي کولې نو زه تاسو لګیا اوسئ ما به ته وګی خي او بهرحال چې څومره غلط وای دومره به خبره زده کړه کوي ښا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین